من بنا لله مسجدا یو درشم صفا زاد طالبین دو سوا دولسم من وقر صاحب بدتن چا چې عزت کو د یو بدتی فقد عان علی حد دا ګور سبق ناوري ها دا پدې دا سبق ته مولوی صاحب نه سجاو کې سبقونه وي او ته پوښتنه کوي نو دوه ټکی ځان نه چې زده کین بس اول بیا کافی دا نو ګور سبقونه دی وخت موبایل اغناټین کوي ارسو کی نن ګور هغه علما هغه مولایان چې نو ته دین بیانې نو د توحید او سنت بیانې دا رسول خلق قدر کوي عزت یې کوي قدر یې کوي او چې څوک توحید او سنت دې خلقو ته بیانې نو هغه خو قدر پرې دا چې الله دې موږ معاف کړي